استحباب الوتر احناف په نسبت دي الوتر واجب صاحبین ادنور ائمه ثلاثه په نسبت دي وتر مسنون او ګره د وتر اطلاق صلات الليل تهجد تم کی قال رسول الله يا اهل القران قران او خوش قسمت ته چې قران یاد دی دا د قران قدر په دې خکېږي چې شپې سره پاتې تهجد او په تهجد کې څه حصہ د قران پکې وای خو زمونږ حافظان صاحبان ماشاءالله رمضان کې قران پوری رمضان تیر شل بیا قران بند رمضان کې ځان غوي جوړ کړی یو جماعت کې ختمه بل جماعت کې ختمه بل جماعت کې ختمه پښې هغه کې ګټه کوي او بیا چې رمضان تیر شنو قران ته لاس کوي یا القران او تیرو حافظان دران صلات الليل کوي تهجد کوي دا تاسو له الله قران تاسو په مزغو کې جمع کړی دی نو قران قدر دا چې په شپې تهجد رکعات کې قران وایي پنځه مزونه پنځه مزله یو شپږم مز الله تاسو باندې فرض کړو امدکم بالصلاه یا خیر لکم من حمر النعم دا د سرو خانونه بهترین جیداد هغه کې لوی قیمتي جیداد چې د سرو خان بو نو دا موږ دومره قیمتي دي چې د سرو خانونه بهتره نعدکم بالصلاه المزید من جنس المزید علی المزید من جنس المزید علی نو صلاه بتر واجب مخکې صلاه مکتوبه هغه مزید علی دی او دا مزید هغه فرض دامو فرض هغه واجب دا واجب عملا فمن لم يتر فليس منا الوتر حق فمن لم يتر فليس منا الوتر حق فمن لم يتر فليس منا دمر سخ وعید په ترک د سننو باندې نه امر سخ وعید یقینا په ترک د واجبات باندې الوتر حق الوتر واجب اول د وتر قضا ده لکه نو قضا خو د سنن بیانې قضا د شاهد واجبات وې د دې مسله پوس پکار دی فاروق تو الی عباده بن ثابت عباده بن ثابت رضی الله عنه څخه فاخبرته یو سره د ابو محمد اغوی تر تواجب وای نو فقال عباده کاذیبا ابو محمد اغنه د پوښوي خطا شوی وی تر واجب نه اغنه د پوښي ولی سمعت رسول الله یقول خمس صلوات پنځه مزونه دي كتب ان الله على العباد دا پنځه مزونه الله فرض کړی دي نو دا پنځم فر رشپګم فرض کوم ځای راغلی فمن جاء بهن چا چراتل لکړه پدی پین وزنو لم یزعی منن شیئا چې ځای نه کړ داغه نه یو مز استخفاف په بنیاد باندې فبهدان لو عند الله عادل د لازم وارد چې الله به جنت ته بیا او چا چې راتلو نو کړه فلایس لو عند الله عهد الله وعده بیا نه ده که خوخي عذاب ورکی که خوخي نو جنت ته به داخل کی نو پنځه مزونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي لیکن عباده باندې عباده بن ثابت مسله خبر شوې ده امام صاحب رحمت الله علیه سو کسره یی مزونه سو فرض دي امام صاحب پنځه ویتر ویترم فرض ده نو بیا تاسو کړه چې مزونه سو فرض دي امام صاحب پنځه ویتر ویترم فرض ده نو بیا څو مزونه پدې وی پنځه ویتر ویترم واجب دی ویترم فرض دی وی انت لا تحسن الحساب ته په حساب کتاب نه پوهیږي اسی امام شوی خو شوی ځان چې څو مزونه فرض شي پنځه بیا ویتر تاسو کو ویترم فرض دی امام صاحب وته په واجب په فرض باندې پوي پوي وتر واجب دی وتر مون فرض منکر دی وتر کافر نه دی منکر د فرض کافر نه د فرض او واجب کې عقیدتا فرق دی عملا فرق نه عملا پتر د واجب باندې سره ګناګاری او پتر د فرض باندې ګناګاری خو تکفیر په انکار د واجب باندې نه کیږي او تکفیر د انکار د فرض باندې کیږي وتر یو رکعت دی من آخر الليل ودا حدیث ګوره د عبد الله بن د مرفوع روایت دا د عبد الله بن عمر موقوف روایت دی او د دې موقوف روایت په مقابله کې لا وجیز برکعت د عبد الله بن مسعود موقوف روایت استاد موقوف روایت مونږه مقابله د عبد الله عبد الله بن مسعود موقوف روایت سره کوو خبر پوه شوي درفو روایت نه دا موقوف روایت دی او موقوف روایت په مقابله کې د عبد الله بن عمر برکعت عبد الله بن مسعود وای لا اجیز برکعت یو رکعت مو ځړو د جایز نه وام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البتیرا ابتیرا دغه تفسیر دی رکعت رکعت ثانیه کې قل یا الکافرون او رکعت ثالثه کې قل هو الله احد دې رکعات په دې درې سوار سره اصل کې وتر کې نه سوار راغلي دا اکثر نبی اسلام دغه نه سوار با سورتونه به وی په رکعات الوتر کې دا یو مسله دې مسله قنوت الوتر د دې مقام کوم محل کوم یو دی قبل الرکوع یا بعد الرکوع نمنګه قبل الرکوع وو قنوت الوتر قبل الرکوع رکوع مخکې وی روسته ها قنوت منګه رکوع کو قنوت الوتر قبل الرکوع دې د پر خیره ده نجات د مستضعفین لپاره هلاکت د جابرینو لپاره کونو تنازل ویل کی دا خبر زین تر علی یو بل مسله قنوت فی الوتر کې دعا ویل غواړي پښوی نو دعا کې کوم یو دعا غوړه ده یو سړی بل څه ضرورت دی دا چا بچی نه زه د فرایض کې دا دعا کوم رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء الله بچی ورکړي نو دا څه بچو ضرورت دی دغه دعا دی غواړي مکتوبات کې دعا قبلي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء دغه ضرورت دی زما په خبر پوه شوي نو دا خو تعین نه ده چې فلانې دعا به ته وایي دا خبره د جګړې نه ده اللهم انا نستعين بك اللهم اهدني وای خبردای چې دا ټول وای وتر خو سړی ځان لګی کنه زما خپل عادت دا چې دغه دعا هم ما خلع حفظ هم دا یادول پکاري دا ویل پکاري وتر خو یواز رمضان نه علاوه نور ایام کې مونږه انفرادن کو ان انفرادن چې ډیر دعا وغوښتې شي سبدي کې مزایقه خو نه راکړه واښوي دا د جر او دغه سوره عفد او ناس مراسل د ابو داود کې مودي نو غیر مقلد اسی شبه جوړ کی دا دوا کوم ځای کې راغلی دا و دا د دو سورتونه دي منسوخ تلاوت او خسته دعا دی دغه وای او ورسره دا هم وای یو دعا رو سره یغم یاد کاغم وای او نور هغه چې درځي یاد کړ ټول پکې وای پښوی خو دعاګانو کې یو دعا چې ستا خوښ وي جامع وي هغه دعا خو خول غواړي نو فی قنوت الوتر اللهم اهدنی فی من هدایت وعافنی فی ما عافیت وتولنی فی من تولیت اللهم اهدنا فی من هدایت جو متکلم بهتر وي چې جماعت له مزګي مفردن واحد متکلم چې غل سره وایي جو متکلم سره وایي الله هدایت را کی ماتا فی من هدایت نو حاجینو کې الله زمانم پکې ولیکي وعافنی فی من عافیت هغه خلک چې الله تعاف وکړی دا لمام په هغه عافینو کې وکي وتولنی فی من تولیت ای الله زمواري واخلو ما د کارونو فی من تولیت الله په خپل زمواري باندې کارونه کوي دچا الله زما کارون ته په خپل وکي وقنی شر ما قضایت الا ما بچ کی دا شر دا غی چې تا فیصله وکړې انک تقضی ولا اقضى علیک فیصله کون کې ته پتا فیصله نه کیږي انه لا من والایت ولا عز من عادایت نزل لکیږي او تو چا سره تا مینو کړو او نه عزت من ګرځي څوک چې تا ور سره دښمنی وکړو تبارک ربنا وتعالى او نستغفرك واتوب اليك دا جمله راځي نستغفرك واتوب اليك بیا سره خلع سره حفظ ور سره وای او نور دعاګانې وای چې کوم دعا تعالی درځي خو قنوت کې دعا ویل غواړي تخصیص د دعا نه چې د فلانې دعا وای نه وبمعافاتک من عقوبتک استعف سر استاد سزانا وعجبک منک الله سی سنان علیک ز پنا غوړم تا سره نش مشمیرولې سنا پتا بن انت کما سنت علی نفسک الله تعالی خپل صفات څنګه ویل ز کله ویل شم شاء اقدم شيخ لحماد وبلغني عن يحيى بن معين انه قال لم يرو عنه غير حماد بن سلمى فقط دا يغرش دیم قال ابو داود رواه بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابي عن ابي بن كعب ان رسول الله قال يعني في الوتر قبل الركوع دو قال ابو داود درين قال ابو داود روى عيسى بن يونس هذا الحديث هذا عن فترة بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع کرهو نو دا دلالت کوي په قضا باندې نو قضا خو بیا واجب ده کنه کو احنا په نسبت قضا د فرض مخ کې پکار ثابت ترتیب د پاره غیر ترتیب د پاره څنګه چې قضا کوي او یو قول کې د نور خاتون مخ کې قضا او دریم قول د مخ کې قضا لازم دی وترو وصام ثلاثه ایام شهر میاش کې درې ورځې یو یو عشره کې یو روز روزه یا اول کې یا آخر کې یا یا البید کې دریم والله نام الا علی وترنا مخکې وتر وکا بیا د شزک طالب العلم د حافظ الحدیث ابو رضی الله عنه رجه د سوی اعتماد د شپې د پاسیدونی نو بیا د دکیدون مخکې پکار دی خصوصا طلبه طلبای اغي تکرار کل وغیرہ کې مطالعه کې اشتغال لري اجدانه شي وتر پات نشي وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجاح قال حدثنا عبد الرحمن عن صفوان بن عمر عن عن ابي التوهني عن جرير بن نفيع عن ابي ذر قال اوصان خالد سلطان بثلاث على ان تاسو کړه ابو بکر نه توی تر څو وخت کې ویو د کېدو نه مخکې او من اول الليل يفعل ربما سر وربما جار او ربما اغتسل فنام غسل د جنابت برابر شي غسل به وکړ او د بشو او کله غسل به نو اون کړ او دس به وکړ بیا به د شو لیکن بلا وضو د کېدل بیا د مایک دخول بیت کې ممنوع کیږي نو وربما توضا فنام د اوزوی آخر د موز ساس د شپې ویتر یعنی ویتر آخر الليل کې ویتر آخر الليل کې خدا هغه چا چې تحفظ اعتماد وي زارنا طلق بن علي پروز د رمضان کې مون سره ملاقات تراغه تا خپل ملګرو لا ترته وکا ځکه ما مخکې وی تر کړه فنی سمعت رسول الله یقول لا وتران فی لیلا په یو شپه کې دو وتر کیږي نه نو ته مخکې شه ما مخکې وتر کړې نو ته مخکې شه ته دی وتر وکا عمل څنګه کو یو حدیث مخکې راغی اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا ویت بالکل آخر کې وکي وتر آخر کې وکي او دې حدیث کې راځي لا وترانی فی لیلا په یو شپه کې دوه وتر نه کیږي اوس صورت د مسلې دا شو یو سړی مستن وی فرض مزو کړو سنت کړو بیا ویتر کړو بیا ود شو شپې پاتې ده اوس کدی بیا شپې پاتې ده اوس قانون داره اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا وتر اخر کې پکار پښوی تا فرض وکړو سنت وکړو وتر وکړو بیا ود شوي شپې الله پاسو دې پاسو له تهجد ته اوس دو کوي سالور کوي شپک کوي اته کوي لس کوي او حدیث باندې عمل پکار دی بالله لوتر اخر کې وتر پکار استاوی تر مخ کې کړي وتر خو اله شفاکیږي چې یو رکعت ور سره وکي خبر پوه شو اوس که تا وکړ وی تر یو وی تر مستان دی وکړ او یو بیا تهجد وکړ بیا وی تر وکړ لا وترانی فی لیلا په یو شپه کې دوه وی تر نه کیږي نسه چل وی نفذ الوی تر وکړ نقض الوتر وکړ نقض الوتر څه مطلب شو مطلب دا چې شپې ته د مستن مزو کړو سنت کړو بیا وتر وکړو شپې پاتې دین یو رکعت وکړه یو رکعت وکړو نو وتر د رکعاتو دا یو هغه سره یو ځای شنو وتر یو ځای شنو وتر نه څه جوړ شو شفع جوړ شو ٹھیک شو اوس تهجد وروسته آخر کې بیا ځان لا وتر وکا دوړ حدیث باندې به عمل راشي ما په خبر پوه شوي دوړ حدیث باندې به عمل راشي اول شپه کې وتر وکړو ثلاث رکعات اوس شپې پاسې د یو رکعت مخکنی دریو سره یو ځای شو ناقص شو شفع وتر ختم شو نقض الوتر وتر مات کړ بیا خپل تهجد وکړ آخر کې بیا وتر وکا آخر الليل باندې بلل شي لیکن مسله دا ده چې دا شپې ته د تر دا وتر وکړو بیا ودوي نو الیه یسد الکلمه الطیب والعمل الصالح يرفع عمل خو برز دې دلته خو ناس نه چې توی تر یو ځای کوي نقد وی تر کېدې څنګه شي عمل د بنی آدم الله ته مقبول یا په پور ته ځي نو دا رکعت سره اگر دا یو رکعت مخکې درې رکعت سره یو ځای کم چې هغه به جوف شي دا ممکن نه ده خبر پوه شوي او لوی اشکال به دا راځي لا وترانی فی لیلا په یو شپه کې درې وترنې دي په کار درې په یو شپه کې دوه وترنې دي په کار دا خو دوه دیونه کړ تا خو درې وکړو اول ليل کې وتر کړو ثلاث رکعات بیا شپې پاس یو رکعت دی وکړو بل وتر بیا تهجد دی وکړو اخر کې بیا درې وتر نو بیا څو وتر شو لا وترانی فیلا الا پېښ پکې دو وترنی پتاغو سم کار دی وکړ او دو په ځای تا درې وکړ نبی اسلامي دو وتر مو کوئی پېښ پکې نه تا دو په ځای درې دی وکړ یو ول الله کې وکړ بیا چې پاتې دی یو رکعت وکړ دو شو بیا اخر کې بیا درې رکعات نو نبی اسلام د دو وترونو منع کړی نو تا خدري دی وکړ نه دی وجنا نقض الوتر سره معنا ده قنوت فی الصلوات قنوت نازله قنوت نازله د کفارو بربری ډیر دی پښوی پیغمبر دې نه کړی صحابه وکړي پیغمبر کړي استا ور سره دوستانه پښوی ويلعن الكافرين د کفار باندې خیر راغلی مؤمنانو لپاره دعا غواړي هغه ستر ځامن دي چې ته اوباما ته دعا غواړي خدای دې مؤمن کې خدای دې اړ دې نه مؤمن کې خدای دې وسول دی واښوي هدایت د خدای د خو خلکو ته نصیب کړي دا چې به ایمان نه خدای وسوځي فی صلاة الصبح دارنګ صلاة المغرب صلاة العشاء او که حادثه نه نصار مسجد یو کې الله من جه سلمه بن هشام سلمه د ابو جال رور دی د ابو جال رور دی د هجرت تراته او ظالمونو کې گرفتار کړ جیل کې واچول الله من جه سلمه بن هشام الله من انجل مستضعفين من المؤمنين الله مؤمنان کمزوري عمار بن یاسر نور ملګری جیلونه کې دی الله ټول اخلاص کی الله مشدود وت اتک علی مزر الله خپل حمله په مزر بلا باندې سخت کی الله مجعل علیهم سنین کسن یوسف الله دې باندې داس قات راولي لکه یوسف علی السلام په زمانه کې قات راغ او قات بیا راغی مردار به خړو هډو کې به خړی دا قال رواز ما رسول الله ذات یا من فلم يدعو لهم دعوا له غفته فذكرت ذلك فقال وما ترى قد قدموا هغه تشریف راوړل الجنون خلاص کړ راول رال اوس دعا ضرورت پاتې نشو به قال حدثنا عبد الله بن حميد بن معاوية الجوي قال حدثنا طارق بن يزيد عن هلال بن حبان كما عن يدعو على احياء من بني سليم على رعل زكوان وعشيا فهو دي ټول باندې نبی اسلام خیر کول ځکه هغه قرا او یا قرا طالبان بو تا ټول شهیدان کړو نو ځکه نبی اسلام هغه باندې خیری کولی قال حدثنا سليمان بن حرب بن مسعود قال حدثنا محمد بن محمد بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه الى الكتاب قام هنيتا د قام هنيتا نو قنوت نازله کې ارسال اليدين پکار دی کا وضع اليدين بس زمونږه د احناف قاعده ده چې کوم ځای کې قیام کې طول شي نو الته وضع پکار ده نو قنوت نازله کې ارسال الیدین جائز دی لیکن قنوت نازله کې التا هغه هغه قومه لکه قیام ګرځي نو چې کله قومه قیام شي نو بیا التا ارسال نه پکار وضع پکار ده لکه څنګه چې صورت د فاتحه و غیره و مونږه مخکې قیام کې التا وضع کو نو د قنوت نازله کې وضع وکي یا قنوت نازله کې پرف الیدین سره دعا وکي رفع الیدین سره دعا یا وضع ارسال په کار دې دا قومه ده دا قیام جوړیږي دا قومه لګه قومه نه ده بلکې قیام جوړیږي نو قیام کې بیا وضع په کار ده یا دعا به رفع الیت په کار ده ارسال نه په کار نه بس